يَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کاش کې تو ویني هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړن سر د خپل رب په وړاندې ولاړ دي یعنی په هغه وخت به دوی وایي ای زموږ ربه موږ ښه ولیدل او وا مو وریدل اوس موږ بیرته ولېږه تر څو موږ نیک عمل وکړو اوس زموږ باور راغلی دی ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول إني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين په جواب کې به وویل شي که موږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی وو نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ موږ اوس تاسې هیر کړي یاست نو وڅکئ د خپلو کړنو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون او زموږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې د دغو آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پریوځي او د خپل رب له الله ستاینې سره دغه پاکي بیانوي او لوی نه کوي او کومو کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو استوګنځی دوزخ دی هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بېرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به ویل شي چې اوس د همغه اور عذاب خوند وڅکي چې تاسو هغه دروغ ګاله او آیا دغو خلکو ته په دغو تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مو څومره قومونه هلاک کړي دي چې دا غو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټي نښانې دي آیا دوی نه اوري او آیا دغو خلکو دغه نظر هیڅ کله نه دی اچولی چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کړو او بیا له هغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ځیر کېږي ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنکړل شي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون خانو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي